د عطویو د دیو او یره کېږي د بدو د هغو یوه معنی دا ده چې هغوی امید کوي چې موږ له دې څوک څه راکړي او یریږي د دې نه چې زموږ دې څوک ذم او بد ووایي امید کوي دې چې موږ له دې څوک څه راکړي او یره کوي د دې نه چې زموږ دې څوک بد ووایي غلبل تشذر بزحولك أنها او زحول په عربۍ کې کینه ناک ته وایي، زحل کینې ته وایي. زحول جمع د زحل ده، زحل کینې ته وایي. غلب چې کلک دي څټونه د هغې. تشذر بزحول کأنها تشذر تیار دي بزحول په کینو باندې. تیار دی بزحول پکی نو استعداد پکی دی د پار د قتال خلق و سکینه کوي جنگی خلق دی غریبانان دی خود بل ته جنگی خلق دی خلق و سکینه کوي چې دا څو منران او جنگیان دي به شپه غلب کلک کلک څټونه دي تشذر بزحول او دغه ده استعداد پکې ده د جنګ د پاره د کینه خلک څه کینه کوي چې دا ولې سه طاقت او استعداد پکې ده کأن تبدی چې دی جن البدی پیران د باندو دي پیران د باندو دي رواسي ان اقدامها چې مضبوط دي قدمونه تا به د باندو پیره ده مضبوط مضبوطه باطل نه پېژنم، بد ورسره نه کوم او نه دی زما څخه بد کوي، نه دی زما څخه بد کوي او راتلې په حق کېږي د هغوی چې څه حق دی زه یې ورسره کوم. فلم یبخر علیه کرامها تکبر نه کوي په ما باندې اشراب د هغې، تکبر نه کوي په ما باندې اشراب د هغې، لکه زه ورسره ښه کوم. هغه قوم دی چې د جوارۍ لپاره جمع شوي ایثار د میسرې نه دی المیسرة القمار قمار او میسره جوارۍ ته وایي مغالق جمع ده د مغلق غشي د جوارۍ ته وایي غشي د جوارۍ ته څه معنی ده ډېر کله چې هغه د جوارۍ اوښان زه حلالوم او په غشو باندې جواري کوم چې دا غش یو شان ته دی په جسمونو کې او په هغې جواري کوم او چې زه وګټم دا غوښه نو بیا په خلکو خورم و جزور ایسارین ډېر کله چې هغه اوښان د جوارۍ چې دي دعوتو لحتها زه دعوت ورکوم د هغې د وژلو د پاره وژنم زه دعوت ورکوم د هغې د وژلو د پاره بمغالق په هغه غشو سره متشابه اجسامها چې یو شان ته د جسمونه د هغې یو شان ته د جسمونه د هغې څه معنی ده معنی دا ده چې زه په غشو باندې په جوارۍ باندې اوښان ګټم او هغه اوښان زه دې غریبانان لالالومه په هغې خورم نو ډېر کله ته غوښ هغه اوښان د جوارۍ چې دي دعوت زه دعوت ورکوم د علاله کې د هغې دپاره د وژلو د هغې دپاره بمغالق چې ما حاصل کړي دي په هغه غشو باندې داسې غشې چې یو شان ته د جسمونه د هغې لعاقر هغه اوښه چې شنډه وي او متقل هغه اوښه چې بچي داره وي دا دواړه حلالون بذلت لجیران الجميع لحامها چې ورکړی کېږي ټولو ګاونډیانو ته غوښه د هغو ورکړی کېږي ټولو ګاونډیانو ته غوښه د هغې ادعو بهن راولمه رجوع کوم په دغو سره څه معنی ده ادعو بهن اواز کوم په دغه غشو باندې لعاقرین لپاره د شنډې غوا او متکلین یا د پاره د بچداري غوا شنډه غوا یا بچداره غوای هغه تر چې ستا ګاونډي خو خپل سړی دی نه خپل سړی دی نه هبت احباط هبوط کوزېدو ته وایي په یو ځای باندې کوزېدل تبالا په یومن کې یو ښار دی مخزبن احزامها مخزب که څه وای دا مېلمه او دا ګاونډي هبته کوز شوي دي، اوسېږي په تبالې ښار کې. مخصبا احزامها چې سرسبز او شنه دي بیابانونه د هغې، سرسبز او شنه دي بیابانونه د هغې. نو څنګه چې هغه بیابانونه شنه وي، نو خلک پکې خوشحاله وي، ځکه هر څه ډېر وي. نو دقسې زما په خوا کې مېلمه او جارالجنیب تأوی په معنی د راتلو راځي او رضیه خوارې اوښې ته وایي هغه خواره اوښه چې په مزل کې خواره شوي د مزلو په وجه خواره شوي بلیه هغه اوښې ته وایي چې د قبر په خوا کې تړلي او د لوږې او د تندې نه مړه شي عربو به بعضې اوښې داسې کولې چې نذر به یې ومانه، د یو بابا په نوم او د یو بت په نوم دا قبر په خوا کې به یې وتړله او نه به یې خوراک ورکاوه او نه به یې څکاک، هیڅ ته به د لوږې تنده نه راولوېدله، مړه به شوه، دې ته بليه وایي. اهدام جمع د هدمن ده، زړې جامې ته وایي زړه او قالیس هغه جامه چې لنډه، قالیس لنډې جامې ته وایي، اهدام. جمع د تناب د هغه پړو د خېمو ته وایي. راځي خېمو ته کل رضیت هره خواره اوښه مثل البلیت چې هغه په شان ته د بلیې اوښي په شان ته د بلیې اوښي بلیې اوښه چا ده؟ چې قبر ته تړي له خوراک څکاک نه ورکوي او د تنده د لوږې نه راولوېږي قالس احدامها چې لنډې کمیسونه د هغې لنډې جامې د هغې جامې لنډې زړې مې او لنډې نو چې زړه او جامې او لنډه مې دا د نسمن انساني کو د مالدار انساني نسمن یې کړه ښه زموږ سیو طالب ورته پوره راغلی وه هغه شريف الله نوم يو که څه نوم يو استاد سوچ دې راو کنه امشر یو زیارت یو امشر شریف الله نوم یو کنه اچ اول راغی غلی څه تورو او یو ناشنا آشنا او جامع غوستې زر زر له مونږه جامع ورکړو مونږ طالب دی لږ ورځې پس به یې څه کړاولی شو ښه سي قناعت شو دغه شو ښه ويكللون إذا الرياح تناوحت خلجا تمد شوارعا أتامها کلل یکلل تکلیل په عربۍ کې تاج ته وایي تاج تاج او خلج جمع ده د خلیج خلیج لوی کاسې ته وایي خلیج په دې اوس دور کې مجمع البحرین ته هر طرف له دا اوبه راغلي دي لکه د عربي ممالک ته خلیج وایي خلجن جمع د خلیجتون ده لوی کاسې ته وایي لوی کاسه تهمت دو اوږدوالي ته پرې وایي ښه مقصد شوارع جمع د شارع ده ښکاره ته وایي ښه ایتام جمع د یتیم ده مقصد څه دی دا اوښان الالومه او دا یتیمانان او خوار کسان راځي او دا تاجدارې تاجدارې کاسې وړي تاجداره کاسه پېژنې طیبه چې دا کاسه د غوښو نه ډکه وي او دا ګرمان په دې چې پراته د پاسه پې د اواز نه پرته وي دغه تاجدارې کاسې شو او قحط د د قحط ورځې دي او سوکړه د دا سیلۍ پکې ځي راځي بادونه او سیلۍ پکې شته او نوره ته لوږه ده او په دغه وخت کې ته تاجداره کاسې ته کښېنې نو الله دې درته خیر کړي ویکللونه او تاج دار کاسې دغه غریبانان خوري تاج دار کاسې دغه غریبانان خوري اذا الرياح تنا تنا وحت کله چې بادونه مقابله شروع کی شمال او د جنوب دا بادونه زیرازې سوکړه یو قحطي څنای نو ویکللونا تاجدار جوړی چې لوی جسم داغې کېنا د مشر نه ده چې لوی جسم داغې کېنا د مشر نه ده چې موږ په جرګو کې ناست یو کنه زموږ مشر پکې ښکاره وي غټ سړی پکې ناست وي ګور کامبل یې په ځان اغتلی انا یقینا موږ چې اذا التقت المجامع کله چې یو ځای شي مجالس لم یزل منا هرمیشه وي زموږ نه لزازو عظیمة المشرئ هغه پشت د مشرئ لذا ذو عظیمة جسامها هغه مشر لوی چې لوی یې جسامها جثه او اندامونه د هغې لوی یې جثه د هغه یو دویمه معنی دا ده لم یزل هرمیشه یې منا زمونږ نه لذا ذو عظیمة هغه پشت لوی چی لوی جسامها هډوکی داغی لوی جشامها هډوکی داغه شاته پشت یی ډیری څه معنی خلک پسی ورپسی یی نو هغه پخپله لوی دی چی پشت یی ډیر دی ومقسم یعطی الجعشیرة حقها. فضلاً یوه معنی ورکوي زیاتی شی خلکو لره دویم معنی د فضیلت والا دی او خاوند عزت دی یعین علی الندی امداد کوي د خلکو په سخا کې امداد کوي د خلکو په سخا کې سمح سخي دی کسوب محنت کشي محنت کشي اسې بالښت ته ډډه لۍ والي رغائب غنامها مرغوب دي غنمتونه د ده. مینه ناک دي غنیمتونه د ده. د خلکو نه غنیمتونه حاصلوي. من معشر سنت لهم آباؤهم ولکل قوم سنة و امامها زمونږ د یو قبیلې وو، مونږ د یو معشرې او د یو قبیلې وو، سنت لهم آباؤهم چې دقه طریقه دې وله. د دې مشرانو ايښودې ده سنت په مان د طريقې دا شعر به له پېش کړي لکه دا د جايلک شعر دی من معشر دا زمونږ قبيله يو قبيله ده يا زمونږ دا مشر د يوې قبيلې ده چې ايښودې وله طريقه مشرانو ولکل قوم سنت و امامها د هر قبيلې يوه طريقه يو يو مشري ايوبزعو موږ ټول حاضر یو، د اوسپنې ټوپۍ مو اغوستې او حاضر ولاړ یو. ایوب زاړو کدی ویرولی شي، نلقا الجمیعا نلقا المغافرا، موږ ملاقات کوو دیو سره. په دې حال کې چې ده د اوسپنې ټوپۍ هم اغوستې دیو په خوا کې وسنه تلمع او غشي ځلیږي کالکواکب لامها. او په شانته د ستوري دی زغری داغه وسې نه تلمع او ځلیږي دا ستوري داغه دا څه شی غشي غشي کالکواکب لامها په شانته د ستوري دی زغری زغری پړقیږي لا یتبعون ولا تبور فعالهم بل لا تمیل ما لا احلامها غوث الرحمانه دغه واړو ویو یو ډب تیو باسه. خلک یې خبره مني حکم یې نافذ ده د دې مشرانو خلک یې خبره مني ولا تبور فعالهم نه دي سپېره کارونه د دیو نه دي سپېره کارونه د دیو حالات نه دي او سپېره نه دي کارونه بل لا تمیل مع الهوا احلامها بلکې نه مایله کېږي د خواهشاتو سره عق عقل نه د دی او زمونږ د مشران څه واړی دی چی د خواهشاتو راغستی عقل یې خواهشات یې څه غواړی نو عقل اقه منی بل لا تمیل مع الهوی احلامها بلکه نه مایله کیږی د خواهشاتو سره د دیو عقلونه دا شعر ستا که قرطبی په دلیل کی نیسی په مالک یوم الدین ملک یوم الدین کی دا فقنا بما قسم الملیک فانما. قسم الخلائق بیننا الله موها ورځم راځي ورځه بما ورغدوه فقنا بما قسم الملک فانما قسم الخلائق بیننا الله موها ته صبر وکړه په هغه څه باندې چې تقسیم کړی دی الله چې الله ته تقسیم کړی یقینا تقسیم کړي دي اخلاق زمونږ په منځ کې الله مو هه هغه چا چې په پټو او په ښکارو پوه دی یقینا تقسیم کړی زمونږ په منځ کې اخلاق هغه چا چې په پټو او په ښکارو پوه دی خلائق جمع د خلیقة دخلی واذا الامانة قسمت فی معشر اوفا باوفر حظها قسامها که کله چې امانت تقسیم شي په قبیله کې ګوره څه شی امانت دی او هغه په کورینو تقسیم شی هلکه دا ستاسو درشخیل شو دا به تاسو درشخیل ږدی دا ستاسو امانت شی دا د ګونډیلینو شو دا د دې نورو شو دا د نورو شو دا به تاسو امانت دی نو منګه سره چې څوک څه امانت کیدی نو منګه محفوظ به ورکو خیانت پکې نه دا خلک بد و اذا الامانة کله چې امانت قسمت فی معشر تقسیم کړل شي په یوه قبیله کې او پاب او پر حظها قسامها نو پوره دي زموږ مشران ښه پوره دي په هغه حصه کې تقسیمونکي زموږ ښه پوره دي په حصه کې تقسیمونکي زموږ څه معنی موږ له پوره حصه راکوي موږ له جوړ کله یوه مرتبه د بیت نه مرتبه مراد ده رفیعا سمکه چې اوچت دی چت د ده چې اوچت دی چت د هغه په سما الی کهلها و غلامها پس رسېدلی دی دې مرتبې ته بوډا زموږ د قبیلې او نوجوان زموږ د قبیلې په سما معنې په رفعه سیم واد علو نه ده که ته نه وایې چې چې سیمې نه مشتق شو علو ته وایي په سما اله رسېدلی دی دغه مرتبې ته کهل زمونږ او الګ غلام زمونږ فهم الساعت اذا العشيرة ابزعت وهم فوارسها وهم حکامها فهم الساعت دوی کوشش کوونکي دي کوشش کوونکي دي دی حاکمان د خلکو دی حکمونه دی کوي حکمونه دی کوي بس نه وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات اذا تطاولا مها وهم الربيع دی پسر لیده زمان قبله پسر لیده للمجاور فيهم د هغه چا د پاره چې زمونږ په قبله کې ګاونډیان دي زمونږ سه په ګاونډ کې اوسیږې د بار علاقو دي خو زمونږ د قبیلې نه دي خو زمونږ سه ګاونډ دی د هغو د پاره زمونږ قبیله پسرلی دی والمرملات ذات طاول عامها او زمونږ قبیله پسرلی دی د کونډو ښځو د پاره اذا تطاول عامها کله چې اوږد شي قحط په هغې باندې قحطي نه اوږد شي زموږ قبله له پسرلی له باندې ښه وڅکوي. وهم العشيرة ان يبطئ حاسد او ان يميل مع العدو لئامها هم دوی په دنیا کې قبیله ده ان يبطئ حاسد چې څه شي کینه ګر د دی و نو موږ سره څوک کینه کوي. او میدان ته جنګ ته نه وځي نو پرېږده چې دی خراب شي، دی پکې کمزوري شي، هم بیا زموږ قبیله پرولي میدان ته دانګي. د یوه قبیله ده کله چې سستي وکړي کینهګر او ان یمیل مع العدو لئامها یا مایله شي د دښمن سره ځیلان د قبیلې یا مایله شي ملګري شي د دښمن سره ځیلان د قبیلې د قبیلې سره ځیلان ملګري شي دښمن سره